د مسجد حرام نه چې بیت الله دی الى المسجد الاقصى الذي هغه جمعه ته چې ډیر بیرته دی چې بیت المقدس دی الذي باركنا حوله ابيت المقدس چې مونږه برکت اچول دی چار چاپیر داغینا لنریهو من آیاتنا دې پاره بوتلو چې خو یو مونږ دتا بعضی علامې د خپل قدرت انه هو السميع البصير بشکا چې خاص الله اوریدن کې اولیدن کې دې فآتینا موسی الكتاب ورکړو مونږه دین مخکې موسی علی السلام ته کتاب تورات دیم د دې لپاره بوته چې کتاب ولا ورکو وجعلنا هدل بني اسرائيل او ګرځول موږ دا تورات او هدایت خاص د پاره د بنی اسرائیل الله تتخذو من دوني وکیلا خلاصه تورات داوا چې منی سه الله وی بغیر زمانہ بل سوک ذمہوار ذریه من حملنا مع نوح اے اولادا دا چا چې مونږه خېجولی او سوار کړو نوح علی السلام سره په کشته کې انه کان عبدا شکورا بشک انو علی السلام د الله بنده او تابعدار تاسو هم تابعدار شئ مونږ راولېګل په تاسو باندې هغه بندیان خپل چې کارم ته واستو اولی بأس شدید خاوندان د جنگ سخت فجاسو خلال الدیار ننو واتو امین د کورونو بنی اسرائیل ته وکانا وعدا مفعولا مونږ وی چې کچری نیکی کوي نو دا نیکی کول استاد د خپل ځان هم د پاره دی وین اساتم او کبت کوي فلها نو بوج به په دغه نفسونی فاذا جاء وعد الاخره کله چراغ لا غوادار وسته او بیا در باندې بندیان مسلط کړل باس نه وسره لیسو وجوهکم چې تور کی مخونه استاسو وليدخل المسجد كما دخلوه اول مره او چې داخل شي د بیت المقدس ته نزدې دا چې رب تاسو بیا رحم کی په تاسو باندې په دې پیغمبر سره په دې امت سره وین عدتم او که تاسو راګرځې سرکشه تا عدنا الله مونږ هم راځو سزا تا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا او ګرځولې د مونږ جهنم د کافرانو د پار جیل ان هاذا القران يهدي للتي اقوم دا الله رحم دې چې بشک دا قران هدایت کوي هغه عقیده ته هغه مسلې ته چې ډیره مضبوطه ده ويبشر المؤمنين او خوشخبری ورکی مؤمنانو ته هغه کسان الذين يعملون الصالحات هغه کسان چې عملونه کوي نیک ان لهم اجرا كبيرا چې بشک خاص د دې لپاره اجر ډیر لوی ان الذين لا يؤمنون بالاخره او هغه کسان چې ایمان نه وروړي په قیامت باندې اعتدنا لهم عذابا الیما مون تیار کړی د دې لپاره عذاب دردناک ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير او د عذاب اسباب دادی چې سوال کوي دا انسان د ځان لپاره د شر دعا او بالخير دا سه لکه سوال چې کوي د ځان لپاره د خیر وکال الانسان عجولا دا ځکه چې دا انسان ډیر تلوار ګرن دی وجعلنا الليل والنهار آيتين الله وی ګرځولې دي مونږه د شپه او ورځ دوه علامې د خپل قدرت یو بل پسې په نمبر راځي فمحونا آیت اللیل پس کمو مونږه او لري کومونګه هغه علامه د شپې چې سپوږمۍ دا وجعلنا آیت النار مبصرتن او ګرځولې د مونږه هغه نخا دروازې روخانه چې نور دی لتبتغوا فضلا من ربکم دا دې لپاره چې طلب وکړي دروازې د فضل د خپل رب ولتعلموا عدد السنين والحساب اوس پوګمه ځکه کمیږي زیاتیږي چې پوه کې تاسو خپل ځان پوه شئ په شمار د کلونو او په خپل حسابونو وکل شیء فصلنا او تفصیلا او هر شی او شی الله وی مون بیان کړی دی خو په تفصیل سره وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه او هر انسان سره مونږ لازم کړی دا بدبختی د پسټ ته د کې چې د عمل نامه ده پوره ته په خپل ځان باندې نن ورځې حساب کوونکې من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه هغه خلاصه دا ده هغه چا چې هدایت مونږ دی په دنیا کې دا هدایت یې د پاره د خپل ځان دی ومن ضل وسوک چې گمراه شوی او فإنما يضل عليها ان یو مونږ عذاب ورکون کی په دنیا کې ترغه پوری چولی ګو پیغمبر اذا ردنا نهلك قريه کله چې مونږ اراده وکړو چې هلاکو یو کله امرنا مترفیها موږ حکم کړی دا غیر معتبر او سردارانو ته فسقو فیها ناغي خلاف ورزیو کی پاوی کې فحق علیها القول پس ثابت شي پاوی باندې قول او فیصله د عذاب فدمرناها تدمیرا پس تباکړی دی مونږه دا کلی پورا په تبای سره وکم اهلکنا من القرون من بعد نوح او سمره هلاک کړي دي مونږه قومونه پیړې پس د نوح عليه السلام نه وکفا بربک بذنوب عبادی خبيرا بصيرا لیکن دا د الله عدل او انصاف کافی دی پوره دی رب ستا په ګناهونو د خپلو بندیانو باندې خبردار او لیدونکې اسې ندي هلاک کړي من کان یرید العاجله هغه څوک چې وی په دنیا کې چې غواړي دا دنیا تلوار کوي عجلنا له فیها ما نشاء نو زر زر ورکو مونږ دتا په دې دنیا کې خواغه سوچ زمونږه خوخی دا نه چې دې سغواړي لمن نريدو او هر چاله نه هغه چاله چې مونږ غواړو دنیا ولا پوره کو ثم جعلنا له جهنم بیا مونږ مقرر کړی د پاره جهنم یصلاها داخل بشي هغې ته مضموما مدحورا ډېر بد شوی او شړلی شوی د الله د رحمت نه ومن اراد الاخرة اسوک چې غواړي د اخرت اراده لري د اخرت وسعى لها سعيها او کوشش کوي او منډي وي د آخرت لپاره پوره منډه وهو مؤمن او دې صحیح موحد اولائک کان سعیهم مشکورا دغه کسان چې دي عمل د دې قبول شوی دی الله سره کلن نمد الله وی هر یو لرزو مضبوطیا کوما هاولای کدا مومنان دی و هاولای او کدا کافران دی من اتوای ربک دا ورکړ دی درفستا وما کان اتوا ربک محذورا او نه دی بخشش درفستا منې کړې شوې دی چانه په دنیا کې انظر وګوره کنه کیف فضلنا بعضهم على بعض څنګه می زیات کړی دي او چت کړی دي بعض خلق په بعض باندې لیکن دا ترقی نه ده دا کمال نه ده د دنیا ده وللآخرت اکبر درجات خامخ آخرت چې ډېر لوی دی په مرتبو کې او اکبر او تفضیلا او ډېر لوی دی په فضیلت کې خدا چاته حاصلېږي چې شرک یې نه کړي لا تجعل مع الله الا اخر او لاس په نامه کې دا دی دواړو ته په نامه باندې دی دواړو ته کې د لاسونه خپل د عاجزه من الرحمت دا د وجه د مهربانۍ نه او د رحم نه نو د دیو جنا چې ګوته بلګوي من الرحمت زکوي وقر رب ارحمهما او دې لپاره دعا کوه وای چې اے رب زما ترحم کې په دې دواړو باندې کما رب بیانی صغیرا څنګه چې دې پاللې ما وړو کې ونتي ربکم عالم بما فی نفوسکم رب تاسو ډیر خپويږي هغه نیت چې تاسو په زړونو کې دی دا عملونه په نیت باندې صحیح کی ان تکونو صالحین که تاسو په دې کې نیکان فإنه كان للأوابين غفورا بشک الله د داسې عاجزي کوونکو لپاره بخشش کوونکو دی نو دا رونه هم ناشکر دي و اما تعرضن عنهم ابتغاء رحمت من ربک او که چېرې ته مخ واړې د دغه خلقونه کوم ورو پلاری کوم مسکینانو وجزانی د سودو وجنه د پاره طلب او د رحمت درفستان ترجوها چې تی امید ساتي فقل لهم قولا ميسورا نو فی الحال دی سره خبره او کا خبره نرمه چې خپکیږي ما بیسی را روانه ده تنخواه را روانه ده در وکم نه له هوس را سره نشته نو دا مخړول څه ګنا نه دی مقتل خپل اولاد د یری د لوګي نه چې لوګه شته نه ته یریږي د یری د لوګي نه نحن نرزقهم و ایاکم من دیلهم رزق ورکو تاسو لهم رزق درکو ټول ذمہ واری الله غسته ولا تقتلوا النفس التي حرم الله او مقتل نفس اغا چې الله حرام کړی د قتل داو الا بالحق مگر په حق د اسلام سره ومن قتل مظلوما اسوک چې قتل کړی شي په ظلم سره فقد جعلنا لوليه سلطانا یقینا موږ ورکړی دی د وارث لره سلطانا اختیار د قصاص فلا یسرف فی القتل دې دې هم زیاتې نه کوي په قتل کې چې د قاتل په ځای بل یا د یو په ځای دوا انه کان منصورا بشکا چې د دې امداد کړی شوی د الله طرفنا ولا تقربوا مال اليتيم ان ازديرا نشي مال دي يتيم ته الا بالتي احسن مگر په طریقه باندې چې جائز ده قران بیان کړی ده حتا يبلغ شده دا جائز طریقه هم ترغه پوری دا چې د ورسی ځوانه ته او پوره ورکوي خلق له پیمانه اذا کلتم کله چې پیمانه کوي وزنو بالقسطاس المستقيم او تول کوي په لنډه نیغي ذالک خیرن دا کار ډیر د خیر او د برکت ته په دنیا کې مو احسن تاویل او ډیر خسته دی په انجام کې چې الله درکړي دي کل اولائک کان عنه مسؤولا د دې ټولو قوتونو به د دې بندنا تپوس کول شي ولا تمشي فی الارض مرحا او مگر ذا پزمک باندې په مسته سره انك لن تخرق الارض یقینا تچر نشش لولې د ازمکا کار سمره درون شي ولن تبلغ الجبال طولا او نشي رسېدې دې غرونو ته کار سمره دنګ شي کل ذالک دا ټول احکام چې بیان شو کان سیئه عند ربک مکروها نو د دې خلاف کول پنځ درستا باندې حرام دي ذالک دا بیان چوشو دوار روکو کی دومره تفصیل سره مما اوحا الیک ربک دا هغه دی چې وحی کی تا تا ربستا من الحکمه چې دې ته حکمت ویل شي چې نه حل کې ویلو اخر کې ادعو الى سبیل ربک بالحکمت چې دا راوبل خلق دین ته په حکمت سره نو حکمت دا چې دلته بیان کړ ولیکن ضروری خبره یاد ساته اول کې ویل او اخر کې وی ولا تجعل مع الله الا اخر مگر ذوا الله سره مددگار بل اے مشرکانو غرق لے تاسو رب تاسو په ځامن سره واتخذ من الملائکه اناسا او نیو الله ځان لا د ملائکه نلونه لکه تاسو خیال چي دي انکم لتقولون قولا عظیما بشکا چې تاسو جوړ کړو په الله باندې دروغ ډیر لوی ولقد صرفنا في هذا القرآن او یقینا موږ بار بار بیان کړه په دې قرآن کې مسله توحید لیذکروا چې دې ته عبرت واخلي او زده کی وما يزيدهم الا نفورا نزیاتی دیتا مگر تیختا چې څومره تا مسله بیان ہے دومره دی نفرت کی قل لو کان معه آلهة وایو تا بالفرض کچروی د الله سره نور مددګاران کما یقولون لکه چې دا مشرکان وایي اذا لبتغوا الى ذي العرش سبيلا دغه وخت کې لټولې وودي مالک د عرش ته سلام پاکی بیانی الله لرا اسماننا و والارض او زمکی هم ومن فیهن هغه څوک چې په دې زمکو اسمانونو کې دي و ان من شيء نشته داسې یو شی الا يسبح بحمده مگر تسبیح وایي ثنا وایي د الله په صفاتونو د کمال او کله چې ته بیانې قران دیتا جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرة نو مونږ وګرځو پمینستا او مونږ دا کسانو کې چې ایمان راوړي په قیامت باندې مشرکان دي حجاب مستورا یو پردا پټه وجعلنا على قلوبهم اكنه امون پیدا کړی د دې په زړونو باندې داسې پردي او داسې مهرونه ايفقهوه چې په نشي په دې قران باندې چې داس دن کی ډېر لوی نعمت ته الله خپل نعمت دشمنان لنور کوي وفي اذانهم وقران هو کته نه پیژنې نو علامه دا ده چې قران با په ډیر بد لګي ډیر تنگ به یې ډیر ولي د دې په غوګونو کې ډیر لوی بوج دی د قران دا اورېدونه او سوال پیدا چې ټول قران په بد لګي الله وینا توحید آیاتونه وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده او کله چې ته ذکر کې او بیان کې د خپل رب په قران کې په توحید سره توحید هغه څه چې قران کې ښه کتا سبل سک سپار راوستي هغه توحید نه وي کله چې ته بیان کې د خپل رب په دې قران کې په وحدانیت سره چې تاسو خو نه روان مګر په داسې یو سړی پسې چې جادوګر دی انظر وګوره پیغمبره او سوچو کا کیف ضربو لك الامثال سرنګي بیان استاد پار ناشنا مثالونه وتا ته تکلیف نشتا فضلوا فخپل گمراه شو فلا يستطيعون سبيلا الله وی دیما تړلی دی او نیولی مې دی دی طاقت نه لري د صحیح لارې دی ته الله ایمان نه نصیب کوي بسم الله الرحمن الرحيم ټکه موت شو فسيقولون نو بیا به دی وایي من یعیدنا څوک به موږ دوباره ژوند کوي قل الذي فطركم اول مره وایا غزاتو چې پیدا کړی تاسو اول ځل فسينغزون اليك رؤوسهم نو دی به سندی تا تا سرونه خپل ويقولون او بوای متاه چې کله وې دا ژوندون کلا سان یکون قریبا وای او تا چې الله تعالی علم دې شاید چې بیا ژوندون ډیر نږدې وي او تاسو به ګمان کوئ چې تاسو وخت نو تیر کړی دنیا کې مگر لګ وقل لعبادي يقول التي هي احسن وای زما دي بنديانو ته چې وای خلق ته هغه خبره چې غډیره اعلی ده او که خوښه شین تاسو له ودا عذاب در کی دنیا نوا په ایمان سره تیر نشه وما ارسلناک علیم وکیلا تمون نه لګلې په دې باندې ذمہوار وربک اعلم بمن فی السماوات والارض اور اب ستا خپویږي هغه مخلوق باندې چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ويقينا مونږه اوچت کړی دی بعضی پیغمبران په بعضو باندې وآتینا داود زبورا امون ورکړو داود علیہ السلام لرا زبور کتاب قل ادعوا الذين زعمتم من دونه او دې مشرکانو ته چې را مدد کې هغه کسان چې تاسو دعوه کوي پاغي باندې بغیر د الله نه ولا يملكون كشف الضر عنكم هغه سره اختیار نشته چې لری کې استاسو نه دا مصیبت او مرض ولا تحویلا او نه در باندې سپک کی یې په بل چا باندې وغورځي چې زما د توی وار تیر کا اولائک الذین دا پیغمبران خو هغه خلق دی یدعونا یبتغونا الى ربهم الوسيله چې الله را بلی او طلب کوي خپل رب ته د نزدېکت ايهم اقربو هغه چې په دې کې ډېر نږدې دي ويرجون رحمته او امید ساتي د رحمت د الله ويخافون عذابه او یریږي د الله د عذاب نه چې دا اصل ایمان دی ان عذاب ربک کان محذورا بشکا عذاب درفستا چې دی هغه ډیر د یری دی یا به عذاب ورکو دی لرا قیامت کې عذاب سخت کان ذالک فی الكتاب مستورا یقینا دا فیصله د الله په لوی کتاب کې لیکل شوی ده وما منعنا ان نرسل بالآیات مون ورکړی وا سمودیان لا یو ناقه د پار د عبرت وظلمو بیا هغه په ظلم او عبرت ته وانغستو وما نرسل بالآیات الا تخویفا مونږ نه را لېږو معجزې مګر د پاره د يرولو او نو ګرځولې مونږه خوب ستا هغه چې مونږ ته تخول او باقاعده الا فتنه للناس او نو ګرځولې مونږه لیدل ستا هغه چې مونږ ته تخول او په وی خبان دي الا فتنه للناس مگر امتحان د پاره د خلقو چې غستا معراجو والشجره الملعونه في القران او هغه ونه چې لعنت ویل شوی د پاره په قران کې دا دواړه د دې لپاره امتحانو ونخوفهم ام يرود خلق فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا نزياتي دي تا دايرول مگر کا سرکشی لویا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ او یاد کړئ چې ویل موږ ملائکه ته چې سجده وکړي آدم علی السلام ته فسجدوا الا ابلیس نو سجده کړي وټولو مگر شیطان نو کړي دا لوی سرکشو قال وی وی په جواب کې اسجد لمن خلقت طینا اي زسي دو کوم هغه چاته چې تا پیدا کړې د خټینا قال بیا ورته وی چې الله ارایتک خبر را کما تا هاذا الذی کرمت علی دا آدم دې په ما باندې اوچت کو ویل چې زستا لاس آزاد دی او تور دې تیر ده ومن تبعک منهم اوسو چې ستا تابعداریو کې پدی کې فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا نبی شکا دا جهنم سزا ستاسو دا سزا پورا واستفزز من استطاعت منهم بصوتک او او یروا هغه څوک چې ستا وس کیږي په دې کې په خپل आवाज سره واجلب عليهم بخيلك ورجلك او راکاګه په دې باندې خپل سوار لخ کری او خپل پیاده لخ کری تاسو مر چې اسلام مقابله کې جنگيږي وعده نه کوي شیطان د خلق سره مگر د دوکي ان عبادي ليس لك عليهم سلطان بشکا چې زما بندياني نبی استاد پارا پاغي باندې غلبا د گمراه کولو وکفا بربک وکیلا او کافی دې رب ستا ذمہ وار هغه خپل بنديان ساتي ربکم الذی یسجی لکم الفلک فی البحر رب تاسو هغه ذات ته چې چلی تاسو لرا چې چلی ساوز پارا کشته او بیړې په بحر په دریاب کې لتبتو من فضله د دې لپاره چې طلب وکړي د الله د فضل انه کان بكم رحیما بشک د الله پتا سبحان دې ډیر مهربان دی وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ او کله چې ورسی تاسو تاسو مصیبت په دې دریاب کې نو بیا تاسو انکار وکړئ توحید نه وکانه الانسان کفورا او یقینا دا انسان ډیر ناشکر دی افا امنتم ایتا سبا بچه ان یخصفا بكم جانب البر چې غرق کې الله تاسو لرا په دې وچ ازمکه یا بچه تاسو دی عذاب نه ان یعیدکم فی تارتا اخرى چې واپس کی تاسو لرا په دې دریاب کې بل زل فیرسل علیکم قاصفا من الريح اور اخلاص کی پتا سو باندې غماتون کی سله ويغرقكم بما كفرتم پس غرق کی تاسو لرا تاسو د کفر د وجنا ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا بیا و تاسو نمو مې د خپل ځان د پاره په مونږ باندې د دې خبرې تپوس کوونکې دا ولې خلق خرق الله نه څوک تاسو نشي کولای ولقد کرمنا بني آدم یقینا مونږه عزت ورکړې دي بني آدم لا وحملناهم في البر والبحر او سوار کړیوم دي ان اختیار عمر کړې دي لرا پوچاو پلم دکی یوم ندعو کل اناس بامامهم یاد کا غرض چروب بلومونگا هر یو سړی د خپل عمل نامې سره ومن اوتی کتابه بیمینی هغه څوک چې ورکړی شوی یو تعامل نامه په خلاص باندې اولائک یقرؤون کتابهم پس دا کسان دي چې لولي با خپل عمل نامه په خپل ولا یظلمون فتیلا ظلم به نکړي شي په خلق باندې زرا په مقدار دا وي وین کادو لیفتنونک او یقینا نزدی دا مشرکان چې تا په فتنه کې وغورځي عن الذي اوحينا اليك داغه مسلې نه چې مونږه تا ته وحی کوو لتفتری علینا غیره چې ته جوړ کې په مونږ باندې بل څه بیا به تنمو می خپل ځان د پاره په مونږ باندې سوک مددگار وین کادو لستبزونک من الارض او یقینا نزدی دا مشرکان چوری او یری تعالی را په دې زمکا د مکی کې سنت من قد ارسلنا قبلک دا طریقه دا او دا قانون دی د الله په حق دا چا کې الله وی چې مونږ لګلې دي مخکستانه امر رسولنا پیغمبران زمونږه چې کله هغه استلی دي نا خلق بیان نه پاتې شوی په خپل کلی کې نو درو منزل را په وخت دا وړېدو د نور کې چې ماس پخین دی لا غسقل لیل تر تورېدو د شپې پورې وقران الفجر او لازم کا لوستل سبا ان قران الفجر کان مشهودا یقینا د لوستل سبا چې دی داسې غلبه چې امداد ورسره یي وقل جاء الحق وزهق الباطل او ته دا اعلان کې کله چې غلبه راشي چې خلق حق راغې په خپل شان کې او باطل ختم شو راغ حق چې توحید دی او تخت باطل چې هغه شرک دی راغ حق چې قران دی او ختم شو باطل چې شیطان دی ان الباطل کان زهوقا بشک دا باطل با همیشه د پاره ختم وی او تباہ و برباد بئی وننزل من القرآن ما هو شفاء امم نازلو په دې قران کې داسې آیاتونه چې شفا او علاج دي د ټولو مرزونو د زړه ورحمت للمؤمنین او رحمت ته د پاره د مؤمنانو ولا يزيد الظالمين الا خسارا نزياتي دا قران ظالمان خلقتا مگر تاوان او نقصان داغي د پار رحمت نه دی داغي د پار شفا نه ده وإذا أنعمنا على الإنسان کله چې مونږه انعام کو په دې انسان باندې نعمت ول ورکو اعرض دې مخوار ازما د حکم نه ونا بجانبه او بیرته شي په خپل اړه سره وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا کله چې ورسې د تاسو مصیبت او سغم نا امید شي د الله د لوی رحمت نه قل کل یعمل علی شاکلته وای وتا چې هر یو عمل کوي په خپل طبیعت باندې ربکم عالم بمن هو اهدا سبیلا ورب تاسو خپويږي په هغه چا باندې چې هغه په سم لار دی هدایت والده ويسالونك عن الروح تپوس کیستانا په حق د روح کې قل الروح من امر ربي وایا تا په جواب کې چې دا روح دا طرفه درب زمانہ یو امر دی هیڅوک په نه پويږي وما اوتیتم من العلم الا قليلا نه دې در کړی شوی تاسو ته علم په حق د روح کې مگر لګو ثم لا تجد لك بي علينا وكيلا بیا به تو نمو میزان د پاره د دې قران په واپس کولو باندې څوک ذمہوار الا رحمتا من ربک لیکن دا خو رحمت ته درفستانه چې تا ته وحی کوي ان فضله کان علیک کبیره یقینا دا فضل د الله پتا باندې ډیر لوی دی دا دومره لوی نعمت ته قل لئن اجتمعت الانس والجن وایوتا کچر راجم شي د انسانان او پیریان علی ان یاتو بمثل هذا القرآن د دې مطلب د پاره چې دی جوړ کی مثل د دې قران لا یاتون بمثله نشي جوړولې مثل د دې عین دا خو چر نشي جوړولې چې مثل یې نشي جوړولې ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا اگر کشیخ پلمین کې بعضې د بعضو مددگار ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن او یقینا مونږه بیان کړی دي د خلقو د پاره په دې قران کې من کل مثل هر قسم دلیل هر قسم مثال ابا اکثر الناس الا کفورا نه انکار کو ډیر خلقو د قران نه د کفر نه انکار نه کوي غي حق دی او بس قران ته ډډ نه لګي وقالو وایدی تا باندې په اعتراض کې لن نؤمن لك مونږ هرگز یقین نکو ستا په خبره حتا تفجر لنا من الارض ينبوعا ترغه پوری چې تروانی کې مونږ لا د دې زمکه نه چینه او تكون لك جنته من نخيل وعنب او یا دی وستا د پاره یو باغ لکه څنګه چې ستا دعوه ده چې را پریوزی با نو اوس په مونږ باندې را پری با ساکه سفن ټوکلي ټوکلي او تاتیا بالله والملائکه قبیلا یا سلورم دا چې راول الله تعالی او ملائک ټول مخامخ مونږ ته ستا په هغه خطو باندې چې ته معراج ته تللی مو یا موږ یقین نکو ستا په دې کتابچه باندې قران یادو حتا تنزل علینا کتابا ترغه پورې چې تنازل کې په موږ باندې یو بل کتاب نقرأه چې موږ په خپل ولولو قل سبحان ربي وای وتا چې پاک دې رب زما دا کارونه د الله دی او سره پدې کې څوک شریک نشته دی هل كنت الا بشر الرسول نیم زو مگر بندا را لېګل شوی وما منع الناس ان يؤمنوا نه دې من کړې خلق لرا د ایمان راوړو نه اذ جاءهم الهدى کله چې راغی دی ته قران الا ان قالوا مگر صرف دی خبره ابا صلی او بشر رسول چې وای دی چې ول الله را لېګو نو باندې را لېګو پیغمبر بل څوک وسره نو انکار کوي د بشریت نه چې پیغمبر بشر نشي کېده یا مطمئنین چې دنیا سره محبت پیدا شوه وي لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول من بخامخ نازل کړو پاغي باندې د اسمان نه یو ملک پیغمبر چریب ملائکو پیغمبر به ملک تاسو ملائک نه یې کنه ځکه مې تاسو له انسان راولېګو ومن يهد الله فهو المعتد هغه څوک چې الله ته هدایت کوي توفیق ورکي هغه بشي لار مندون کې ومن يضلل او سوک چلے گمراہ کی فلن تجد لهم اولیاء تبنو می داغی د پاره هیڅوک مددګاران من دونه بغیر د الله نه دنګ به پلن به وجعل لهم اجلا لا ريب فيه ا مقرر کړی دا د دې د پاره او نیټه چې شک پکې نشتا فاب الظالمون دا ظالمان انکار کوي د قیامت نه الا کفور او د کفر نه انکار نه کوي قل انتم تملكون خزائن رحمت ربي وای وتا چې تاسو دومره بخیلان یې او دومره په دې پیغمبر باندې خپای چې دی ولې پیغمبر شو حسد وسره کوي خدا شکر چې تاسو اختیار کې څه نشته کچروي تاسو مالکان د خزانو د رحمت د رب زمان اذا لامسكتم خشيه الانفاق دغه وخت کې به باندې کړی وي تاسو خزانه د یری د ختمې دونه وکان الانسان قطورا او دا انسان ډیر کنجوس او بخیل دی اسأل بنی اسرائیل تپوسو کا د بنی اسرائیلنا اذ جاءهم کله چراغ دی ته موسی علی السلام فقال له فرعون او دتا فرعون انی لا ظنک یا موسی مسحورا چې زه یقین کوم په تا باندې موسی علی السلام چې جادوګری یا تا باندې سحر شوی دی قال لقد علمت او موسی علی السلام چې یقینا خپويږي مان ذل هؤلاء ندی نازل کړی دا معجزې الا رب السماوات والارض مگر غزاد مالک د اسمانو د زمکو دی بصائرا دلیلونه دي د خپل وحدانیت ان الذين اوتوا العلم من قبله بشکا کسان چې ورکړی شوی دی هغه ته علم مخکې د قران نه تورات والا خلق اذا یتلا علیهم کلا چې لوستل شي په دی باندې یخرون للاذقان سجدا نو پریوزی په زنو باندې الله تا سجده کوونکی ويقولون وای په سجده کې سبحان ربنا چې پاک دې رب زمونږه ان کان وعد ربنا لمفعولا او یقینا هغه وعده د رب زمونږ د قیامت کې دن کې ده